رحیم پرون تاسو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی حضرت بلال او نور غریبانان صحابه مخلصین د پیغمبر په مجلس کې ناس دی او د دین اوګی دی استاد بوي د دین اوګی طالبان دا ناس دی په ډیر قدر او عزت سره دا عیین ابن حسن سردار امیه ابن خلب دا غټ غټ سرداران متکبره مغروره دا تیر شو پیغمبر علی السلام ته وی ته شرمېږې نه چې دا خلک د سره ناستی ته څونه د لوی خاندان سړی او دا غریبانان سروالی او بروالی د سره ناستی دوی کې غرور راغی تکبر راغی لوی رااله الله ته دا خبره خوښه نشو تر د صورت د اخره پورې به دا اوس پوهې کوي چې ګورې غرور مکوي تکبر مکوي ځان ته اوچت موایې بل غریب دی جامې زړې دي کور نشته دی هغه ته په سپک نظر مګورې خدای دې نه کی ګوره د دې ارسنه بخلاص شي د ارسنه ډیر داسې دي چې هغوی کې غرور راغلی دی تکبر راغلی دی الله پاک د هر سنه خلاص کړی دی او چې چا پورې خان دا کړی دا الله راغی الله لګیدلې دی هغوی له ارس ور کړی دی نو ما وی په یو دا ټول دا بیان بوس د دې کیږي چې دا ځان ته انا ټکې مو وایې زیم الکه امیه تا کې څه کمال دی دې ملګرو ته مې بل ورځ وې جمعې پر ورځ کمال خو دې ته وایي چې انسان په ذات کې کمالي ذات کې ته وایې زما مال ډېر دی نو مال دې ډېر دی ته څه یې ته وایې زما بنګله داسې ده نو هلکه بنګله به دې ښکلي ته څه یې ته ځان ته لږ وګوره ته وې زما موټر ډېر ښکلی دی نو موټر دې ښکلی دی ته سې موټر بل شی دی او ته بل شی خپل کمال عمر صاحب ته مې مرګرو ته نغه کوله حضرت عمر به وی زما په خپل جون کې یو څو شی نه خوښ دی یو مې دا خوښ دی چې اصوب الخلق دا زړې جامې مې چې اچولي زړې جامې ځکه نن ما کمیس اچولی دی نو هلکه کمیس ښکلی دی که زه ښکلی یم لږ سړی ځان ته وګوري هلکه کمیس ښکلی دی نو زه خو نه یم ښکلی په کار دا وه چې خپل ځان ښکلی کم او ګورې دا مسله ده چې د ښکلې مقابله کې خلک بل ښکلې نه راولي خکلی بلکه بد پی لگی ستا یو خکلی زوی دی ستا دا نه دا خوخه چې د بل سری زوی امداسی شي نو ته ځان کې کمال پیدا کې نو بیا ستا خکلی جامعه بنی خوخی ستا به خکلی سورلی نی خوخه لگه په خپل در کې کمال دی نو حضرت عمر باوی هغه کې چون کې په خپل کمالو ناغه باوی دا نوی جامعه نه دا خوند نه کوي دا خوند کوي چې دا سړی جامې بیا شلیدلې مونږ کې چون کې کمال نشته نو مونږ وی جامې اسری کې که اسری نی بیا شرمېږم الکه ته ما غری کمیس خیسته شو پر تو خیسته نو ته خو دا نه خیسته نه ښه دا غي بیان کوي وضرب لهم بیان کده د خلکو د پاره دا سردارانو مغرور خلک دوی ته بیان کا مثلا یو مثال وضرب لهم بیان کا د خلکو د پاره مثلا یو مثال رجلین یو دو سړی یو د یو دو سړو مثال وته بیان کا په خوا زمانه کې وای دو سړیو دو رونه ورونه یو مؤمنو یو غیر مؤمنو پلار مړ شو مزرو استاد وای د پلار نه ورته اته زره اشرفې پاتې شوې واقع مزری ذکر کړی داغه د نورو کتابونو نه نقل کړی دی سلور زره اشرفې یو واغشتې سلور زره اشرفې بل واغشتې هغه کم کافر چو هغه زر اشرفې را واغشتې او پاغې باندې ځان لډې را زمکه واغشته دا مسلمان وی یا ربا زما رور په زر اشرفه باندې زمکه واغشته زستانه په دې زر اشرفو باندې په جنت کې زمکه عالم اغه زر اشرفه را واغشته او فتصدق بها اغه صدقه کړي بیا هغه بل دغه ولګید په زر اشرفه باندې یو بهترین محل جوړ ک بهترین دی ولګید دا بل مسلمان وی رب زما رور په زر اشرفه باندې کور جوړ ک رب زه په دې زر اشرفو باندې تانه په جنت کې کور علم فتصدق بها غیم خیرات کړی هغه بل رور یې ولګېد په زر اشرفۍ باندې ځان له واده وکړه هغه نخرې او هغه دغې پکې وکړې دی وی ربه زما رور په زر اشرفو باندې ځان له واده وکړه زه په دې زر اشرفو باندې ربه ستانه په جنت کې ښځه غواړم دغه فتصدق به هغه خیرات کړي هغه بیا د ځان د پاره په زر اشرفو باندې د خادمان او سامانونه او تاسو وای فرنیچر او پلانی او ډینګری او دی واغشت دا غټ غم دی غم نه دی نن په مسلمانانو کې خاص کر پښتنو کې پنجابیانو کې مشه دا لوی غم دی الکه واده کوي نو خدای هم په خیر کې نو دا دونه فرنیچرونه او دا دونه سامانونه چې لس ګاله دې ګټلي ګټلي او په دا یو واده ورولګې ورولګې چې بیا لس کاله نورم قرضداري نو داسې ساده واده ولې رسول الله چېرته فرنیچر کړی و کاغه د سونه فرنیچر کو ځان لیکول شو هغه خو مونږ ته یو طریقه پرې خېده چې دا ساده ودونه کوي چې په مصیبتونو باندې نه یې واده خو خلک د مصیبت لپاره نه کوي د خوشحالۍ لپاره کوي د زوی به د وادي هغه دغه به کې په کلونو کلونو بیا کردغی خیر دوی ربا دا مسلمان وای زه په دې زر روپۍ باندې ستانه په جنت کې خادمان اخلم هغه دغه کړی یو ورځ دا غریب چې دی د دسه ضرورت پیښ شو هغه رور لورغی شروره دغه څه ضرورت مې دی لګ دا ضرورت مې پوره کنه هغه وای تا غز هغه پیسې سکړې هغه ته ما صدقه کړې وای ښا اوس دا غرور او تکبر د لاس نیونی و په دې باغونو کې او په دې خپل محلو کې دغه کوي یا د دنیا کمک لتا پیسې ټولې ضایع کړي او ما وګوره ځمکه پې واغشته او دا مې پې باغ جوړ کړ او دا مې پې داسې وکړو ځان ته اوچت وای دی بل پورې خندا کوي دی وته وای یروره ما پورې خندا مکوه غرور مکوه تکبر مکوه هغه الفاظ وای رست قرآن مجید کې دي چې الله دې دا نعمتونه همیشه کی د خیر هغه غرور او تکبر کو د شپې په الله عذاب را واستور او دا چې د د څومره کورونه وو او دا څونه باغونه وو ټول اوسځې دلته به برباد شو دا د څه وجې نه د غرور او د تکبر او د نخرو د وجې وضرب لهم بیان کده خلکو ته مثلا یو مثال رجلین یو دو سړی او عجیبه باغونه وو منځ کې د انګورو باغ وو دا څه ډېر عجیبه ښایسته ښکاري او چاپېره یې ترې کجورې کرلې وې د کجورو ونې تاسو به کتلي ډېرې اوچتې نو ډېر عجیبه ښکاري وحففناهما او موږ تاو کړی و د دې دوو باغونو نه بنخلن کجورې یو وجعلنا بینهما او من ګرځولیو په منځ د دې دوو باغونو کې زرعا فصل د انګورو ټیم چې تیر شي که نه نو بیا خلک د دې بوټو په منځ کې بیا دا څوک پکې جوار کری او څوک پکې یو شی کری څوک بل شی کری کلتل جنتین دغه دوه باغونه خو کلا او کلتا لفظ لفظ مفرد دی ښه لکه قوم نه دی قوم معنی څه ده جمع ده خو لفظ دی مفرد دی نو ځکه دلته وی او کولها مفرد ضمیر یو تراجی کو دغه دو باغونه چې دی آتت هغې به ورکو او کولها خپل میوه کله نا کله باغ نی میوه کم او کی لیکن دا باغونه سو ولم تسلم او هغه کمی نکاو منه د دغه میوه نشي اس شي ار کال پورا پورا میوه خ وفج یو وفجرنا خلالهما او موږ روان کړو په منځ د دې دوو باغونو کې نهرن نهر یو لوی نهر راغلی و د یو باغ په منځ کې روان و د بل باغ په منځ کې چې دا آباد یو د بار طرف نه اوبو ته ضرورت نی وکان له ثمر او دا غدا پاره میوي وکان له او دا غدا پاره ثمر نور میوي ثمر مزری استاد وی نور کتابونه وی کمانه میوه کې هم سیده ریاض لیکن کله نا کله د سمر معنی کوي مال خه خبره دا ده چې دلته د دې معناو کې مال دا نقد نه دی او د د لپاره سمر نور مال خیر دا مغرور دی متکبر دی لکه د عینه ابن حسن پشان فقال لصاحبه نو دوی هغه خپل ملګری ته هغه مسلمان رور نو هغه ته وی وهو يحاوره او دا کافر خبرې کوي د خپل رور سره سوته وی ځان پیوچت وی بیا ټکی وی انا انا اکثر منک ز زیات یم ستانه مالن په مال کې زه دا مغرور متکبره د دې بل غریب پورې خان دی چې سلور زره اشرپې ستام وی او سلور زره زمام وی ما ته هغه نه وګوره سونه شی جوړ کو انا اکثر منک ز زیات مستان مالن په مال کې یو مال مم د نډیر دی او نفری مم د نډیر ده و اعز او زه ډیر عزتمن مستان نفر په سړو کې اوس دا دغه خندا ورپورې کوي او دا رورې د لاسه ونیو ودخل جنته او هغه ننوته خپل باغ ته دغه سړی باغ ته ننوته او دا رورې د لاسه نیولی دی وهو ظالم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکی و لنفسه د خپل ځان سره داسې ګرځېده او دی بل رور پورې خندا کوي چې لکه اوس مونږ وایي هلکه دا مولیان وایي دغه را روان دی قیامت دا به هر څه ختمیږي بیا دا به چېرته ختمیږي قال نو دی مغرور ووی ما اظن زه ګمان نه کوم ان تبیدا چې ختم بشي هذه دا ابدا همیشه همیشه بم داسی ما اظنو زه ګمان نکوم ان تبیدا د تبیدا معنی کوي مظهری تفنیه چې دا به ختم شي ابدا همیشه دا زما ملګری وي قیامت ته او قیامت ته وما اظن ساعت او زه ګمان نکوم په قیامت قائمتا د قائمیدونکي قیامت شتنه او کراغه د دنیا متکبرم وی دا ځای می خده هغه به میم خي دا نن چې کده کافر وی دا ماته چې سمې لو شوي دي دا زما خپل کمال دی نو چې دلته مې کمال دی هلته به ماته هر څه میلاویږي منګه وایو دا څه چې راته میلاو دي ذالک فضل الله دا د الله فضل دی زمون کمال دا نه دی خامخا خامخا زه به ومومم خیرا ډېر بهتر منه د دې نه منقلبا زه د واپس کېدو هلته به م الله ماله ډېر شی راکړي قال خو مطلب دا دی چې د باس بعد الموت نه انکار وکړو قال له صاحبه او یغت خپل ملګری مؤمن وهو یحاوره او دې مؤمن خبرې کولې د سره چې وروره داسې کې دا اکفرت بالذی آیا تا کفر وکړ په هغه الله خلقک چې ته پیدا کړې من تراب د خاورونه دی ورته دلیل بیانې ته خاور شي سړی بیا به څنګه را ژوندې کیږي نو روره دا اوس د سن را ژوند پیدای الله ته پیدا کړی د خاورې نه ګوره اول خاورې د هغې نه بیا د خوراک شي نه جوړ شي دا ټماټر او دا غنم ټول د خاورې نه جوړیږي هغه بیا پلار وخوري د هغې نه بیا چې دی هغه ساس کې د منی جوړه شي ثم من نطفه او بیا په دویمه درجه کې بیا الله ته پیدا کړی دا غساس کې د وبونه ثم سواک بیا الله برابر کړی ته رجلن سړی هغه د نن بریتونه تاوې ته چې رور هر څه وې خو زه څه کوم لکن لیکن زه چې یم ریاضه دا اصل کې دی لکن انا لکن لیکن زه چې یم نو زه خدا ویم چې هو الله دغه خالق او دغه زما مالک چې دی دا الله دی دغه الله دی او ربي زما رب دی زما رب زما مالک الله دی ولا اشرک بربي او زب شریک نکم د خپل رب سره احد هیڅوک یرور دا تسوي چې ته چې بنگلې ته ننوځې باغ ته ننوځې خپل موټر کې کینې دعاګانې وایه د عاجزۍ دعاګانې د تکبر او د غرور او د نخرو دغه مه کوه ګورې هر څه نه به خلاص شي په کارو چې ته باغ ته ننوتې وې خپلې بنګلې ته ننوځې داسې ټکې وایه ولولا ولې نه ریاضه دا لولا د قلت سره لګوي ښه یعنی تا دسې ولې نه وي لولا تنګ خو باندې ولولا او ولنا اذ دخلت جنتک پاغه وخت کې چې ته ننوت خپل باغ ته روره چې ته باغ ته ننوتې نو تا ولې قلت ولې دی نه وي ما شاء الله سچ د الله خوخه شي هغه بکیږي لا قوته نشته د زمون طاقت چې نن زه د باغ حفاظت وکم د دې مال حفاظت وکم د خپل بچو د کور حفاظت وکم الا بالله مگر په امداد د الله حدیث کې به درته راشي هلکه خپل موټر ته دې وکتل سترګې دې په خوږې شوې خپل کور ته دې وکتل سترګې دې په خوږې شوې خپل دکان ته رالی سټور ته رالی سترګې دې په خوږې شوې زر ووایه ماشاء الله لا قوة الا بالله ان شاء الله د بد نظر نه به دا دغه کیږي بچ شي الله به په دې باندې بد نظر د چا نه لګي یروره خبره ده دغه ده د باغونو خبرې مکه ته وې باغ مې دی نو خبره د باغ مکو د ځان خبره کوه تا کې څه کمال دی ته وې زما بنگله ده نو د بنگلې خبره خو بنگله بیل شی دی او ته بیل شی تا کې کم کمال دی مال ښه شی دی خو په دوه شرطه باندې چې یو حلالي او د دغه سړي نه مه تېرېږه چې دا مال هم ورسره یو دا تواضع پکې وي که نه عاجزي د مال په هغه کې غرور نه پیدا کړي نو فعسا ربي قریبه ده چې رب زما تا خو نن په دنیا کې هر څه اخیستي دي خو ګورې ما هم هغه څلور زره اشرفې لګولي دي ځنې معنی کوي حسبانا مطلق عذاب الله به پې عذاب راولي بعضې خلک د حسبانا معنی کوي نارن اور به پې الله راولیږي من السماء د طرفه د اسمان نه فتصبح نو اوبه ګرځي دا ځای د باغ سعیدا میدان زلقا خویدونکې داسې اوار میدان بشي چې بیا به پکې د خلکو خپې خویږي هم دقه سو شو او یصبح ماؤها یا به وګرځي او بد دی غورن پزمکه ننوتې د قنیر به وچ شي پزمکه به ننوځي بیا به سکه فلن تستطيع له تبا طاقت نه لري د هغې دپاره طلبا د طلب هم دقه سه وشو و اوحیت بسمره او ګیره وکړې شو په میوه داغه لفظي معنا دا ګیره وکړې شو خود دلته معنا دی هلاکت و اوحیت بسمره او هلاک شو داغه میوه دا باغونه والا نه دي چې د باغ خدمت کوي کنه نو په زرګونو روپۍ ولګي قرضونه راوالي نو چې بیا د باغ حاصلات وشي نو بیا قرضونه پوره کی نو د قرضونه هم راغشتیو او باغ لاړه تبا و برباد شو فاصبح نو وګرځې داغه یقلب کفیه چې اړول راړول خپل ورغوي وهي او دا باغ څنګه و خاویتون را پریوتی و علا عروشها په خپلو چتونو خلک دې باغ ته لاندې سفر غوندې جوړوي د انګورو ته دا سفرونه اول را پریوتی و بیا دا باغ را پریوتی و ټول سوځېدلي وو ويقول وغيبوي يا ليتني کاش چې زه لم اشرک بربي احدا ما نوی شریک کړی د خپل رب سره هیڅوک الکه دا وی چې د چا زما مال زیات دی او زما نفری زیاته ده الکه نه دی مال په کال راغی او نه دی هغه نفری په کار رااله ولم تکن له فئه او نو دا غد پاره یو ډله ینصرونه چې د دې امداد کړي وي من دون الله بغیر د الله نه او نه په خپل د کې ستوره وا وما کان منتصرا او نو دې امداد کوونکې د ځان سره روره چې د خدای عذاب یو ځل راشي بیا د چا اختیار نی خاص صرف اختیار بیا د چای د الله هنالک الولایت په دقه وخت کې اختیار چې دا د خدای عذاب راش نو په دغه ځای کې بیا اختیار او واک د چا د پاره لله د الله د پاره یي زه او ته اسې نامي یو منځ کې اسم نه یو که حق دی نو هغه الله دی لله الحق دا هغه الله د پاره چې هغه په حق دی هو خیر دا الله ډیر بهتر دی ثوابا په ثواب کې وخیر او ډیر ښه دی عقبا په انجام کې رب دنیوي کارونه وي او که دیني کارونه وي رب ته زمونږ سره نصرت او امداد وکړي ټول راته تر اوښ کړي خدای زمونږ په عمرونو کې برکت واچوي یا الله په مونږ باندې خپل کرم وکړي یا الله په مونږ باندې خپل رحم وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکه رب زمونږ په زونو کې ستاد عظیم کتاب قدر او محبت پیدا کړي رب د خپل خوک پیغمبر علی السلام په حدیث باندې رب صحیح پوي کې د قران او د حدیث او رب اتباع زمون نصیب وګرځي رب دا قران او حدیث چې ستا د طرف نه یو لوی نعمت دی او عظیم دولت دی خدای دا دولت زمون دنیا آخرت کې نصیب کړي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله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 کړي دی بازار خلکو تم دعا کوي دی قوم تم دعا کوي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی